چې دا ټول رسول الله اسلام دین وګرځو نو معلومه شولا چې دین مرکب شو ځکه چې دې کې لفظ کلو استعمال شو او لفظ کلو چې دې په هغه کې مستعمليږي چې هغه یا کثیر الاجزاء او یا کثیر الجزئیات مرکب شو غرض هم معلوم شو. د دویم جز غرض چې دی نو د دین او د ایمان او د اسلام او د احسان په مابین کې اتحاد ثابتول دي میثاقا چې په مثال کې یو دي اگر چې مفهوما فرق شته او دریم جو چې ذکر کوي و مې په غیر اسلامي دینان فلا یقوم منهم دې کې اهتمام د دین او اسلام ته او وسله ده دې ته هم اشاره ده چې د دینو اطلاق په مختلف ایان کې یو مخکې ما د دین معنی کړی اصل دین چې اسلام دی عمل هم صحیح شو د ایمان د اسلام او د دین په خپل مابین کې ایمان اسلام د اسلام ایمان د ایمان دین دی او دین ایمان دی اسلام دین دی دین اسلام دی تعین د اجزاو او د هر جز غرض او مقصد اوس برابرونه ذکر کوو عنوان د کتاب سره په بیان دی ځکه چې کتاب په کتاب الایمان او بدلتا دلته هم ذکر د ایمان او اسلام عن ایمان او اسلام او احسان او انسان اهم جز چې هغه ترکیب دی زیادت نقصان دی دا سره به څنګه ظاهر دی ځکه یې په خپل ترکیب زیادات نقصان معلوم شو هر چې د باب سابقه سره بدلې د مسائل د حدیث سابقه سره بدلې مخکې هغه مو ذکر وو چې د کمال ایمان سمنافي وو معصیتونه کول او په اصرار کول نو پدې کې هغه مرتبه ذکر ده چې هغه مرتبه د کمال ده چې مرتبه د احسان ده چې هغه ايمان نفي تصديق وي مراد په کراميو باندې ايمان نفي اقرار وي نو مرکب دې دا ټول دي تفصیل د ایمانیات او تفصیل د اسلام او تفصیل د احسان دی لکه چې یو ځای ذکر شي به په کار دا چې دې کې تقدرې مغایرت لکه مرحوم دا وشي څوک داونه وي چې دا یې دوانه ولې د فرمان من وجه مغایرت مشتکل مترجم ده ته متوجه شي مترجم په دې مقام کې حدیث ابو رضی الله تعالی